پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف دوی نمونه د عذاب ذکر کړی دي دوی نمونه د الله تعالی د عذاب یو دوه ټکی راوړي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې سړی په قبر کې کشیږي دغه سړی ته نه نیوی تینین ماران راځي چې بد سړی وي نه نیوی ماران ورته راځي یو مار د دې مار نوم تینین دی تینین دغه یو مار که پیغمبر علی صلوات و سلام وای دمځ کی پر سر باندې یو وسا وکاږي یو د مشرق څخه تر مغربه پورې د جنوبه تر شماله چې څونه مځکه ده شین ډوکی به پاته نشي حتی دی نه چې دغه شنه شیان به وچ کې نه ټول شي مځکه به د دی قابلیت نه وباسي چې در قیامت به بیا شنه کول نشي کولای د مثال په تور باندې زموږ استاسو په ذهنو کې خلکو دا را کړی دی چې پر کوم مځکه باندې یو اټم بم استعمال شي هغه مځکه بیا واښه نشین کی دا تنین داسې مار دی چې د اټم بم نه هم اټم بم دی مزکه د قابلیت نه باشي ګر سره د بیا د ابد د پاره بیا د مزکه شي نسی شین کول که یو ساده مار وکاش حضرت رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي په جهنم کې یو درخت ده د دې درخت نوم زقوم دی قران کریم ذکر کړي د دغه زکوم درخت ذکر چې په قران کریم کې راغلی دا په خواني خلق د سودایان غوندي و زموږ په زمانہ کې هم سودایان ستا الله پاک دې مو وساتي د داسې بې ځای سوداونه دا سوچونه او فکرونه دا د سړي عقیدې ور خرابوي عقیدې ور سستوي ګوري بې ځایه سوداوي وهل دا هیڅ مناسب نه دي چې کله قران شریف کې د زکوم درخت ذکر راغلی په مکه مکرمه کې یو لیونی وو ابو جهل غریب دا سودایي و بې دماغه و بې فکره و دی ولدا خو اوس ښه سو ولې ښه سو ولدا د زکوم درختې په تهامه کې په مکه مکرمه کې شنې کېږي دلته چې زموږ اوښان وخوري نو چاغ چاغ سي موږ به هم په دوزخ کې خورو نو چاغ چاغ سو څونه بې ځایه سوچ یې ووهي دویمه خبره عجبه سودا په ذهن کې ور ولاړه سوه دا فزین کې ور وګرځېده وای دی وای هلته په جهنم کې اور دی نو په اور کې بیا شنه درخت څنګه شنه کېدلای اور خو درخت سوځي د الله تعالی په کارو سړی کار نه لري ګوري چې ټول دنیا سره یو ځای سي یو ستوري جوړوي سي نيسي جوړوي چې ټول دنیا سره یو ځای سي د جون جولای ګرمي ختمولای سي نيسي ختمولای چې ټول دنیا سره یو ځای سي د زمحریر جهنم یخني ختمولای سي نه نيسي ختمولای هغه ذات دا خلق په دې پیږي نه غریبانان په دې دنیا کې الله رب العزت د درخت د شنه کېدو د پاره د غټېدو د پاره د لویېدو د پاره اوبه پیدا کړې دي چې اوبه پر ولګی شنه کیږي الله رب العزت په جهنم کې بیا خبره د دې دنیا برعکس کړې ده الله ته ورته اور پیدا کړی دی په اور دی او بکیږي لکه په دې دنیا کې چې په اوبو باندې په اور دی غټیږي الله خو خپل نظام دی په دې دنیا کې ما او تا پر دې دوه پښو باندې الله بیاي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وایي چې جهنميان به په سر باندې دي په سر باندې څنګه ولاړ سي دا خلک نبی علی صلوات و سلام وای چې په لار کې لټ ډبر ازغی پروت وي پر سر بروان وي ځان بجنی چپی هغه ذات چې په دې دنیا کې پر دوه پښو باندې سړی بیاي هغه ذات پر سر باندې په هغه دنیا کې سړی بیولای هغه ذات چې په دې دنیا کې درخت په اوبو غټي هغه ذات په جهنم کې درخت په چا غټولای شي په اور باندې غټولای شي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي ابو جهل توای بیغمه وسه د دغه درخت یو څاڅکی اوبه که ودې دنیا ته راوڅڅېږي چې د مځکې پر سر باندې څومره زی روح شیان دي ټول به د بدبویۍ نه مړه کړي دا یوه دوې نومنې ما راوړې که نه د مارانو هغه حال دی چې په قبر کې یو تنین مار راځي نه نوي کې یوه سا پر دې دنیا راوکاږي ځکه د قابلیت د شنه کېدو نه باسي او په جهنم کې یوه درخته چې زکومې نوم دی یو څاڅکی کې راوڅڅېږي د اوبو ودې دنیا ته چې څومره زی روح دی څومره هغه د روح والا مخلوق دی دا به ټول د بدبویۍ د وجې د دغه بد څاس کې ټول بمړ شي داسې عذابونه الله تبارک وتعالی لري خو د دغه عذابو سره د خلاصېدو د فاره په دې دنیا کې علاج کول پکار بیا هلته ارمان کول بیا ګټه نه رسي